کول هغه حرام دي کول حرام او نه کول دا فرض دي ضروری دي په دې اعمال باطنیو کې چې تعلق تاغه د فضائل سره ده یو عمل ده یو باطنی عمل ده چې هغه ته د الله جل جلاله محبت وایي او د الله جل جلاله عظمت ورلوي او د هغه محبت په الله جل جلاله سره او د عظمت په الله جل جلاله سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت او عظمت هم تړل او لازم دی الله جل جلاله په قران پاک کې د مؤمن تعریف ذکر کړي چې مؤمن چاته وایي الله جل جلاله ارشاد فرمایي والذین آمنو اشد حبا لله هغه کسان چې هغه مؤمنان دي او دی الله جل جلاله سره د هغه ایمانی تعلق ده نو د هغه نشانه ده چې د هغه باندې الله جل جلاله سره محبت ته هر چیز نه زیات دی الله جل جلاله محبت با غالب وي اشد بوي او د باقی مخلوقات سره کوم محبت وي اب شدید او مغلوب وي ضروری خبره ده د انسان د خپل اولاد سره محبت وي د والدینو سره محبت وي د نور دنیا سيزونو سره محبت وي اوس په موږ دا پته څه لګيږي چې موږ د الله سره محبت غالب ده او کدا مور او پلار سره یا د اولاد سره یا د خځې سره هغه په تبعال ته لګيږي چې یو طرف ته دی الله جل جلاله حکم متوجي وي او انسان ته مسلمان ته مؤمن ته او بل طرف ته دا مور او پلار حکم وي او د مور او پلار حکم دی الله او دی الله د رسول دا حکم نه خلاف وي نو په سړی په دې وخت کې مور او پلار د بل محبوب مخالفت وکي او د الله جل جلاله خبر اومني د الله جل جلاله حکم اومني نو معلوم څه چې دا کامل مؤمن ده او دا دې د دې آیات مبارکه مصداق ده والذین آمنوا اشد حبا لله دا شانت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک حدیث ده لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک پای صلی الله علیه وسلم لا يؤمن کامل مؤمن نشي کېدلی یو مؤمن مسلمان تر څو پر کامل مؤمن نشي کېدلی څو پر چې الله جل جلاله او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره محبت زیات په نسبت سره غیر اوس کله غیر محبت زیات نه الله محبت مغلوب نه مؤمن نشي کېدلی نو رسول الله مبارک وایي چې د کامل مؤمن نشانی دا ده علامه یې دا ده چې د الله جل جلاله محبت او د هغه د خپل پیغمبر محبت په په باقي محبتونو باندې غالب او که باقي محبتونه غالب دي الله او د الله د رسول محبت مغلوبي نو دا کامل مؤمن نه د دې دواړو آیاتونو نه د دې آیات مبارکه نه او د دې حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مسأله دار اوته دا خبره متوازی او سرګند وسوا چې د الله جل جلاله محبت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم محبت دا په هر مؤمن مسلمان بلکې په هر انسان باندې فرض ده لکه څنګه چې موږ د المنص کو المنص په موږ باندې فرض عین ده دا رقم کامل محبت او کامل محبت چې الله جل جلاله او کامل محبت رسول الله مبارک حاصل ول دا په هر انسان په هر مؤمن په هر مسلمان فرض موږ په دې وخت کې ټول خلک دعوه کوي زم په زبان باندې وایم تاسو ته په منبر باندې ناس چې ډیر لوی عاشق یم او لوی محب یم په زبان باندې هر څوک اقرار کوي هر څوک دا خبره انجامي چې ما له لوی هغه عاشق په الله او الله رسول الله کل يدعي حبا لله وليلا ما تطير لهم بذلك هر څوک ته دې دعوه کوي چې ما د لیلا سره محبت ده هر څوک دعوه کوي خو لیکن لیلا سوا د مجنون نه د بل چا په محبت باندې اقرار نه کوي نو د مسلمانانو لیلا سوک ته الله جل جلاله دی او د هغه خپل خپل خایسته حسین او جمیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس د دې حقیقت په صفت لګیږي د ما د الله جل جلاله سره محبت ده زیات او کم ده او درمیانه ده دې لپاره دنیا کې تاسو څومره سیزونه وګورئ نو خامخا د هر سیز د محبت سره یوه علامه وي د یو مدرس د درس او تدریس سره علامه دا وي چې هغه ټوله ورځ په مطالعه لګیا وي کتاب یې زده کوي حواشي ګوري شروع ور باندې ګوري نو معلومیږي درس او تدریس سره محبت اوس یو انسان دا حقیقت ځان ته معلومي یو مؤمن دا حقیقت ځان ته معلومي زه په الله مین یم زه په الله عاشق یم او د الله جل جلاله پر رسول باندې عاشق او مین یم د دې لپاره علامه څه ده او د دې لپاره نشانه څه ده د دې لپاره نشانه او علامه هغه د الله او د الله د رسول اطاعت ده د الله جل جلاله خبره منل او د هغه د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم خبره منل دا دلیل الله او د الله جل جلاله د رسول د محبت نشانه ده که یو سړی هر څومره په خوله باندې ووایي چې زه په الله او د الله پر رسول عاشق یم او عملی زندگی هغه د الله او د الله د رسول په نافرمانی کې تیریږي نو معلومیږي دا سړی په دې دعوی د محبت کې دروغجن ده کذاب ده دروغ وایي ځکه د محبت تقاضا ده نه د محبت تقاضا ده چې هغه د محبوب اطاعت کوي ان المحب لمن يحب مطيع چې دا یو محب د خپل محبوب سره محبت وي نو محب او عاشق د خپل محبوب مطیع وي اره خبره یې وکړي اره خبره یې وکړي که په فلسفه یې پوهېږي او که په فلسفه یې نه پوهېږي په حکمت او په غرض یې پوهېږي او که نه پوهېږي نو دا د الله او د الله د رسول اطاعت دا د انسان د باطنی محبت لپاره یو ظاهری محسوس گواه ده الله جل جلاله هم قران پاک کې د خپل محبت لپاره هغه اطاعت او اتباع معیار ګرځولې نو فتبعوني زما اتباع وکي د پیغمبر اطاعت وکي پیغمبر صلی الله طرف نه تاسو ته راړلې دي دا غي اطاعت وکي عملی زندگی کې راول يحببكم الله الله جل جلاله تاسو سره محبت وکي محبت ته دواړو طرفونو نه ته کامل کیږي نو الله وی التمر محبت کامل شي چې ته زماله محبوب ټول خبرو کې اطاعت وکي بیا ما طرف نه هم محبت راشي ان كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله الله بتاصل محبت کوي نو الله جل جلاله د محبت معیار هغه دی الله د رسول او دی الله جل جلاله پیغمبر د تعلیمات اطاعت ته عبادات کول او د سیئاتونه ځان بچ کول هغه طاعت ظاهری طاعت وي او که باطنی طاعت وي که ظاهری ګناهونه وي او که باطنی ګناهونه وي ضرور ظاهر الاسم و باطنه الله وايي تاسو پرې د مؤمنانو مسلمانانو ظاهری ګناه هم پرې دی چې تاسو په سترګو باندې ګورئ او باطنی ګناه چې تاسو سره تعلق هغه ګناه هم پرې دی نه د ظاهري او د باطني ګناه په ځای باندې الله او د الله د رسول اطاعت واخلو هغه خپل کې تاسو د ژوندۍ مقصد هم دغه ده اوس دا د الله جل جلاله محبت دا به حاصلېږي څنګه د دې په بقا څنګه راځي چې موږ د الله جل جلاله محبت قبر ته ځان سره یوسو او یا الله د خپل پیغمبر عظیم شان پیغمبر محبت او عشق موږ ځان سره قبر ته یوسو د دې څه طریقې کار دی د دې پر چل اصول تم تدابیر دي چې بغیر هغه تدابیر نه الله محبت حاصلې دل کامل طریقې سره او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت حاصلېدل کامل طریقې سره ناممکن ناګزیر دي هغه ټولو کې اولنې خبره دا ده چې انسان د خپل زړه دا د غیر الله نه خالق فارغ خپل زړه د غیر الله نه خالق علماء تصوف فرمایي پیدار انسان زړه نه زړه دا یو داسې برتن او لوښه یو وعا د وعا لوښه برتن ده چې په دې کې دوه سیز نه راځي او دا الله جل جلاله د انسان زو د خپل ځان لپاره پیدا کړ الله اکبر الله جل جلاله د هر انسان د زړه خپل ځان لپاره پیدا کړی نو اوس په دې زړه کې دوه محبت نه راځي ته دې الله جل جلاله محبت پکې راغی دا د غیر الله محبت نه راځي چې غالب شي د الله په محبت باندې او کله انسان زړه په غیر الله باندې الله نه سوا په نور چیزونو باندې په یو په محبت باندې آباد معمور سو په دې صورت کې به چرته هم په ژوندۍ کې د الله محبت را نسی ځکه دا انسان زړه دا یو لوی شی له لوی شی ویاله برتند او الله جل جلاله د خپل محبت لپاره پیدا کړی او دا ډیر ظلم ده چې الله جل دا د زړه د انسان خپل محبت لپاره پیدا کړی دا او موږ غیر الله محبت پکې اچو ظلم وای بیا څه یو سیس په غیر محل کې واقع نو دا یو قسم موږ د خپل زړه سره ظلم کوو په خپل دې زړه سره ظلم کوو چې بری کې د غیر الله محبت راځي او دی الله جل محبت ونه اوځي نو اوس د انسان دا زړه صحیح مصرف د انسان د زړه صحیح مصرف دا مونږ کوم ځای کې ولګو او کوم ځای کې دا زړه خرج کو د انسان د زړه صحیح مصرف هغه دی الله جل جلاله محبت د الله محبت ته موږ د خپل زړه صرف کوو د خپل زړه د الله محبت ته خرج کوو البته د څه موږ نه وایو چې نه د نور چیزونو محبت هم نه وي د نور چیزونو محبت هم جایز ده دا غو راتل هم جایز دي دا غو خیال او فکر هم جایز ده خو البته زړه به د الله په محبت باندې معمور او آباد وي د غیر الله په محبت به آباد نه وي آبادي به د الله په ذکر د الله جل جلاله په محبت باندې وي او د غیر الله په محبت به زړه آباد نه وي او که چېرته په غیر الله باندې انسان زړه آباد ته معمور سره بیا دې ځکه چې الله تعالی محبت نه راځي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او د اولیاء او عزام او زمون مون ناقصان منس کې فرق دا ده چې دا هغه زړه دی الله دې د په محبت باندې آباد دا هغه زړه دی الله دې د محبت نړک حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دا واقعي ډېر اوږده ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پشان کې ویلې ویلا سالم زړه ټول مکمل دی الله د محبت سره ډک ده د سالم په زړه باندې ټول یې هتري الله محبت کړی ده صحابه ورته وې څه چل ده وکاش سالم ژوندې وي وی ولي وکه سالم ژوندې او ما بدای د خپل ځان ته ځای باندې خلیفہ مقرر کړی او کله قیامت پر ورځ باندې الله جل جلاله ما نه سوال کړی وي چې سالم دی ولې د ځان خلیفہ مقرر کړی ما به الله تویلو ستا محبوب په شان کې ویلو چې د سالم زو ټول د الله محبت ترک ده او چا زو د الله محبت ترک هغه هغه د دې حقدار او لایق ده چې هغه عمر په ځای باندې مسلمانانو خلیفہ شي نو د انبیاء او د اولیاء د صحابه کرامو او نو بس کې فرق دا ده چې هغه زرو د الله په محبت باندې او د الله جل جلاله په عشق باندې آبادو هغه به د دنیا کارونه هم کول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د دنیا کارونه هم کول خو لیکن دس بکار دل بیا لاسونه به پکار کیو خو زړه به د الله د یاد غافل نکړي همیشه به هغه الله تعالی د شفر مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یذكر الله فی کل احیان ای الله جل جل پیغمبر علی السلام الله تعالی په هر ټیم کې یاداو چې الله جل جل تذکرہ به کوله د اشکال ده بعض اوقات د نبی علی السلام د حاجت انساني د پر کولو لپاره الته ذکر نشته مفتی شفیع صاحب مبارک لیکلی دي چې دا غینه مراد هغه ذکر قلبي ده زړه کې چې کوم دا الله دې علماء تصوف حضور دائم وایي حضور دائم چې همیشه الله جل جلاله په زړه کې صحیح عظیم او موږ موږ لاسونه او خپې ظاهري اندامونه د دنیا په کارونو کې کم لګيږي خو لیکن زړه مې دنیا په کارونو کې زیات لګيږي همیشه د دنیا د عمر موږ سره فکر کوي همیشه دا فکر کوي که په مانځ کې ولاړې هم دا فکر د خدای دې عفو کوي که روزه ساتل هم دا فکر ده چې ذکر کوي هم دا فکر دی نه خبر نه چې زه تلاوت کوم سوای زمونږ دا انبیاء او دا اولیاء من څه فرق دار مونږ دس من بکار یو دل هم بکار ده داغو دس بکار دل بیار نو د الله جل جلاله د محبت ته حصول لپاره اولنې اولنې مرتبه هغه خپل زړه غیر الله نه خالق کول د غیر الله له محبت نه خالق کول حضرت حسن بصری رحم الله سره یو مرید یو څه زمانہ تیر کړل په بعد هغه مرید ورته وایي وی حضرت زه خو زما حسن بصری صاحب غالبا دا بزرګ ده هغه ورته وی نوم دې څه ده دا مرید خفص مالس کال دولس کال تاسو سره تیر کړل اله بل زمانو مونږ نه دز کړل حسن بصری صاحب د پاره خپجان په کیفیت باندې پوه شو ورته ویلي ته خپه کېږه ما کلم چې ما د خپل شیخ د خپل مرید سره د خپل شیخ د خپل پیر سره چې کوم د تعلق راغلی دی او صحیح تعلق مې راغلی دی نو ما زو کې د الله جل جلاله محبت راغلی دی غیر الله زما زو ته نه راکوي ته خپه کېږه نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا غینه یو چا سوال وکړ وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د کور زندگی څنګه ده څه طریقه یې کار دی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته جواب ورکړي وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د نور سړیانو په شان باندې کوته راځي هغه سره کینی ودریږي او کله چې اذان وشي کله چې اذان وشي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کیفیت بدل وی مره کان لم يعرف په نبی علیہ السلام د څه زموږ نه لاس لکه سره چې موږ یو هم کې نه ځل اشتیا وې دا کیفیت نه په ما څه نه پتا څه نو معلومه کې نماز وکړي الله محبت او استاد وي یعنی چې تاسو دا کوي چې ما خپل کوي نشته الله دې پیدا نو پیغمبر اسلام شان دا او د خپل اهل بیت سره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به چې کله اذان واورید مره لعبر کأن لم يعرفنا لکه ټوله زندگی کې موږ لیدلی نه یو سره موږ پیژندل موږ حال دار موږ حال دار چې اذان خو سکه څو پرې چې اقامت نه شوی طالب ال تولاری جمع څنګه راځي یا که په جماعت کې ناست دي خدای انصاف دار خدای یاد ته ذکر او کدل ته نور خبرې کوي بار تقدیر الله جل جلاله من ټول دا کیفیت بدل کړي فل فضل او کرم سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په توفیل او کوسلی چې داغه دا شانو خدای داغه دا کیفیت د فیض امت هم تبدیل امام ابو داود رحمه الله چې د حدیث یو لوی امام دی دا غي یو استاد حداد او حداد حداد د لوهار ته وای دا وسپنې چې جوړي دا یو استاد هغه به د اوس په دا هغه کوله دا څور ته وای دا لوهاري به کوله نو هغه کې به اوس په ګرمه وه او د څه به اوچته کړی و چې اوس دې اوس ګرمې اوسپنې ته څه پورې خو چې کله به الله اکبر واورېده هغه اوسپنه به یې وغورځوله جومات ته روان نو معلومېږي چې دا د الله محبت ځکه چې الله د عظمت اواز یې واورېده د الله اعلان درته کوي زما کور ته راشه استاد به کیفیت داوي چې خامخا په منډه منډه استاد دلته محبوب سره ته आवाज وکي چې دلته راسو نبی او څنګه هغه محب او عاشق هغه کېږي کم کېږي معلومه نه شک نه کمزور دی حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ دا یو ذل قدر صحابي ده مالدار صحابي هغه باغ مدینه منوره کې یو ورځ باغ ته ولاړ او په باغ کې لګیا د باغ سیدکې برابرې لغون موقع ورته ملاس ولا چې دوه رکعات نفل وکړي نه دې وتړل د نفل چې وی قتل نو د باغ ډیر ګڼو کجوري وی پکې کجورو باغ او یو مرغه راغی هغه یې کجورو په دیونه کې اونې کړ او نو وتل یې نسو نو د ډیر وخت په دې کې سوچ کول نظر ورته کاو کله چې د مانځنه پاریښ او هو دا غزه د دنیا د باغ محبت دی الله د ذکر نه غافل کړم د الله د عبادت نه غافل کړم فلمانځ کې ما خپل باغ سوچ کاو فاذا سيدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ تراغه هغه ته دا قصه وکړه چې زه خو دا ټول باغ دی الله په لاس کې صدقه کوم ځکه دا باغ اوس د دې حق دا چې دا زه خدای ته ورسپارم چې الله په لاس کې ولګوم او چې زما چې زه یو پنځه منټه دی باغ تاسو دې خبره ته سوچ کوئ زه پنځه منټه دی باغ یا دوه منټه دی باغ دی الله د یاد نه غافل کړم دې ویډیو کې فرض د ټول باغ د الله په دینوم باندې قربان کړم او صدقه هغه اوس هغه باغ قربان کړ په نظر درهم په هغه خرج نو هزار درهم زه څومره باغ د لکونو باغ دا اله الله په لار کې قربان دا محبت ده دا چې چا کې محبت نه دی دا نشي کولای دوره مالک قرباني څوک هم نشي ورکولای دا د الله جل جلاله محبت نو په کار دا ده چې اولنې د الله د محبت ته حصول لپاره ذریعہ خپل زړه هغه د غیر الله د محبت نه خالی کول دی الله جل جلاله او د هغه د خپل پیغمبر محبت پکې راوست حضرت نبی رحمه الله مفتی شفیع صاحب مبارک فرمایي یو ځل زور سره روانو د خانقاه نه تلو کور ته او حضرت نبی رحمه الله په جوب کې پنسل عام راوېستل او کاغذ څه ور باندې ولیکل وای ما ته مولوی شفیع څه مې وکړل دا څه وشول وې ما ته وی جما ته پته نشته چې څه چلو شي دې دراته وی چې په خانقاه کې یو کار کول وځما نو ما بار بار زو کې راته چې را نهیر نشي چې را نهیر نشي نو ما لس په سودا په زو کې دا خیال راته روم دا فکر په کوم چې را نهیر نشي نو ما خپل د دماغ او بوج په کاغذ باندې واچول په کاغذ مې ولیکل او اوس مې زړه پاریخ شو او ما ته حضرت تانوی رحم الله اوه متصفی تا وای چې الله جل جلاله دا زړه د خپل ځان لپاره جوړ کړی خپل ځان لپاره پیدا کړی د کې بغیر الله نه راځي نو ما ته اسم زړه پاره حضرت تانوی رحم الله ډیر لوی شخصیت دی تصوف کې د حضرت مجید الفستانی رحم الله نه اعلان دي کوم لوی هغه معارف او حقایق په علم تصوف چې دته معلوم دي مشکل چې بیا د څوک راشي ډېر لوی شخصیت کې دوم د الله جل جلاله د محبت دوم ذریعه او سبب هغه د الله د معرفت او د الله جل جلاله د پیژندلو کوشش ده د الله جل جلاله معرفت او د الله جل جلاله د معرفت ته حاصلېدلو لپاره کوشش کول چې کله د الله جل جلاله معرفت راشي د هغه نه بعد بیا خود به خود عادت کې خدای په دې جاری ده چې بیا محبت خپل ورته ور کوي دا بیا محبت نه پرېږي الله تعالی غیرتی زیات خدا واوري چې دا دنیا کې عقلی تور سره چې موږ خپل عقل متوجه کو نو د یو شي سره محبت څلور اسباب چې موږ د یو شي سره محبت کو څو سبب دي څلور علما یې کړی دي یو سبب د خپل محبوب حسن او جمال دوم سبب د خپل محبوب فضل او کمال ده دریم د خپل محبوب هغه ملک او مال ده او ترم د محبوب هغه جود او نوال ده چا سره سره محبت کی د دې وجه کې چې هغه حسین او جمیل دی کله یې خایسته ور سره محبت کوي او یا د محبوب سره محبت کې دی وجنه چې هغه ډیر کمالدار دی تاسو امام ابو حنیفه کتل نه امام بخاری رحم الله کتل نه امام مسلم ولیدل دي صحابه کرام کتل دي څوک مونږ نه لیدل خو دا هغه تقوا دا هغه کمالات هغه انداز باندې دي چې موږ لیدل هم نه خو څوک امام مالک په شان کې بیا د وی کې مسر تور کوو د امام بخاری په شان کې څو ګستاخی کې نو سر ور باندې ورکو وجه ولې موږ محبت ور سره مالات دې پټو او دریم ملک او مال دا چا سره څوک محبت کې محبوب ډېر مالک په جایداد لري یا روپۍ ور سره ډېری نو سړی ورسره محبت کوي څلورم دا ده چې یو څوک چا سره احسان وکړي جود او نوار چې احسان ورسره وکړي پیسې ورته ورکړي نور څه مدد ورسره وکړي نو هر اگر سره د خپل محسن سره چې کوم د محبت کوي الله جل جلاله ډیر حسین او جمیل ذات د قیامت په ورځ چې دا انسانان مؤمنان مسلمان دی الله جل جلاله دا غزاد د انوارات او تجلیات او نظاره وکي هغه وګوري دا انسانان به الله ته وی الله ته دومره حسین او جمیل دې قابل نه چې موږ ستا مخالفت کوو یو سره دا څه حسن ده او دا څه جمال ده نو الله جل جلاله حسن او جمال او ډېر اعلی طریقې سره باقي مخلوقات کې حسن او جمال د الله ورکړي نو دی الله حسن او جمال ذاتی ده او د باقي مخلوقات حسن او جمال هغه عطائي د عطائي الله ولا ورکړي الله جل جلاله حسن او جمال سبحان الله لم ترانی حضرت موسی علیہ السلام جذبه کې راغی خدای پاک ته یا الله ما باندې ځان وګوره خبرې ډېرې مزیدارې دي او ډېره مزه راکړي ما باندې ځان وګوره الله تعالی ورته لم ترانی ما لیدلې نشي او خامخا دا سوچونه کې چې ما باندې ځان خدای نه ویني ته په ما باندې زم پتا مې ته په ما مینې یم استاد زم په تا مینې یم خو لیکن د عشق تقاضا لري چې ته ما کتلې نه شي زه ډېر لوی عظیم شان ذات یم چې تا ځین کې دار نه چې الله په ما ځان نه ګوري ته دې غر ته وګوره زه یو تجلا ور باندې کوم د خپل ذات کوی تور غر ته الله تعالی تجلا او تزری زری ته دې ګوتې له سر پښان ټول ګوت نو دې الله جل الحسن او جمال ډېر اعلی رضاتی رضاتی کله چې موږ سره محبت زیات محبت نه وي دوم د الله فضل او کمال الله اکبر الله تعالی فضائل الله تعالی کمالات ختميږي نه ځکه الله ذات باندې هغه فنا نه راځي د الله تعالی په صفاتو فنا نه راځي د الله تعالی کمالات او فضائل لا تعد لا تحصى او باقی چا چې کمال او فضل له الله ورته ورکړي اپ تایید الله فضل کمال د ذاتی ده نو په کار دا چې الله تعالی فضل او کمال کې موږ سوچ وکړو سو پر دې الله معرفت مونږ ته حاصل شي او دې الله محبت زړه کې راځي عظمت دې الله زړه کې راځي ملک او مال له ملک السماوات والارض الله لرفع سيد اسمان واسمك وما فيها تجبر اسمك واسمان كدي پکې سره ډیر مالک وي مالدار وي هغه ته د مال ملک چا ور کړی الله جل جلاله ور کړی کافر ته خو ور کوي مسلمان ته خو کافر ته د مسلمان نه زیات ور کړی او سلام جل تعالی احسانات کوم ډیر زیات ډېر زیات الله تعالی موږ تاسو خنزیران پیدا کولای شوي شکر انسانان پیدا کړی مسلمان ګرځول الله جل جلاله موږ تاسو د لیټرین چنجان پیدا کولای ځکه هغه د الله مخلوق الله تعالی سپی پیدا کولای شوی هر مخلوق الله پیدا کولای شي الله موږ سره احسان دا کړی چې انسانان پیدا کړی او بیا انسان سره چې څومره نعمتونه لازم دي هغه ټول حسب ضرورت موږ ترا کړی انسان دې وی وفات انسان تاسو ګوره دا سپیره کتا کلب چې ورته وایي دا خپل مالک خپل کمره کې نه سملی خپل بستر نه ور باندې اچي یو ټوک یو ټوک موږ ورته وایو یو ټوک روټي ورته اچي او په یو مردار خور جام کې ورته اوبو ورکي شپم پیرادار د ورځې هم پیرادار مالک ډیر په اطمینان په بستر په کمبل کې پروت ته اطمینان سره غل راغله کوته د سپي وې مالک خبره نه نو تاسو یې څوک وفادار هغه خپل مجازي مالک سره دومره مینه کوي ځان ور باندې قرباني او موږ له حقيقي مالک ته حقيقي محبوب په شان په اطاعت کې څومره کمزوري نه کیږي نو الله جل جلاله د محبت دوم ذریعہ هغه معرفت دی الله ده او دا د معرفت لپاره عقلي تور سره څو خبرې په سړی سوچ باید وکړي څلور او دا ټول په الله کې کمال طریقې سره کوم د موجود دي تاسو وايي الحمد بلکې امام غزالی رحمه امام حسن بصری رحمه الله فرمایي حسن بصری رحمه الله جبغني ومقوله من عرف ربه چا چې خپل رب او پیژندل لم يحب غيره دا د بل چا سره محبت نه کوي چا ته چې خپل رب معرفت حاصل شي هغه حق معرفت سره او پیژندل بیا د بل چا سره مینه محبت نه کوي من عرف الدنيا زهده چا چې دنیا او پیژندل ونه کناره کښته په کناره باندې که دنیا ضرورت تا دنیا ضرورت تا دی الله محبت مقصد ده سموي دنیا ضرورت تا او دی الله محبت او د هغه رسول محبت دا مقصد او مقصود ده او هر مقصود دا معبودي ومونږ ولته خبره ده دنیا مو مقصود ګرځولې ده الله تعالی ته محبت مو ضرورت ګرځولې او هر مقصود معبودي نو خبره ځکه خراب امام غزالی رحم الله فرمایي اے پر کائنات کې هر ذره ذره د الله د معرفت او د الله د عظمت نشانی ده دا هر ذره ذره ته سوچ کوا د الله تعالی تعالی په عظمت کې ګور دا سترګې لري څومره لري لیدل کوي خپل ځان څومره استه ګوري خو خپل ځان نه ویني دا سترګو ته خپل ځان پته نه لګي دا زما یو ټوټه ټوکړه ژبه ده لګیا ده تاسو مخکې غږیږي خبرې کوي خوځېږي را خوځېږي اواز ورنه راوځي بدلېږي را بدلېږي د طاقت چاپ ته چولی الله که د دالات هم ده دا اوس خو زما تر ژبې مضبوط هم ده طاقتور هم ده هېڅ اواز نه وکړه غوږونه دي دا انسان غوږونه دي ټوله پردې دي پکې رسي نو د دنیا هر شي دا د الله د معرفت او د الله د عظمت او د پیژندلو نشانی ده یو کار آیا د سوال حضرت سعدی رحمه الله دا ډېر لوی بزرګ د ګلستان او بوستان کې جوړ کړی دا ډېر لوی بزرګ سره چیرته وای دا یو فات تا په خوب کې ولید وی څه معامله الله د سره وکړل وی کشتی می په غرقېدلو باندې کشتی می په غرقېدلو باندې او ډېر خوف او ویره را تراغله چې غرقېدم خو الله جل جلاله ما ته وویل چې سعدي یو شعر د زما په شان کې ویل ده دا شعر په وجه مې وبخښي هغه څه شعر ده وای برگ سبز برگ سبز درختان در نظری هوشیار هر ورقی است معرفت کردگار په پری کې زمانه حسن او ذات زمانه جمال صحیح نقشه لري پیش کړی ده چې هر شنه پاڼه هر شنه پاڼه چې په ونه کې ویلاړه ده هر ورقه او پاڼه ده الله د معرفت سبب او ذریعہ ده او په نظر رسکی هوشیار کی ته به را پان الله تعالی ستاسو انداز باندې قطع بری دا غي کړی کټ کړی دا جوړ کړی بیا لیکي تیری بیا شنه ده حیران بس نو د الله د معرفت لپاره د حصول لپاره د الله په نعمتونو کې مراقبه کوي سوچ کول د الله په احساناتو کې سوچ کول د الله تعالی په ملک او مال کې سوچ کول د الله تعالی په فضل او کمال کې سوچ کول خود به خود انسان ته معرفت دی درېما زیا د معرفت ته الله د محبت ته الله جل جلاله چې د الله جل محبت اصلي کې د هغه لپاره ذکر زمونږ طریقې نقشبندي ذکر خفي ده طالب چې کله تا تخپل مرشد ذکر درکړ وظیفه یې درته درکړه نو هغه ذکر کوا دائمي کوا کوتای او سستی مت کې کوا او په نور طرقو کې ذکر لسانی ده په زبان باندې اسکار دي هغه کې ذکر لسانی ده الله د محبت ته حصول لپاره ذریعہ ده دا واوري د ذکر ابتدا دې لپاره یو بزما ته مې غیر خبره وکړه د ذکر ابتدا د دې لپاره چې د الله جل جلاله محبت حاصل شي د الله جل جلاله ځکه چې بار بار بار الله یادې الله تعالی یادې زه یو مثال درکم یو وزیر اعظم ده گورنر ده دغه په دروازه کې ته ودرېږي دروازه تکې تکې روزانه 15 سو وایي سواری پنځل سوار نو خامخا ضرور دغه ورستا خپل سره ښکار کی چې سوای چې سوای نو چې ته روزانه پنځل سوار دی الله دا د محبت کور چې تاسو ود ورته کوي نو خامخا به ورز الله جل جلاله خپل محبت او عشق تا ته درکړي ته سوای بلکې یو بت پرستو هغه خپل بت او یا کله عبادت کړو یا سنم یا سنم یا سنم یو ورځ د خلی نه په غلطی سره دا خبره ووتله یا سمد الله ورته आवाज وکړ لبیک یا عبدی سبحان الله لبیک یا عبدی اے ما بنده زه د په خدمت ولرم څه غواړي لا پاتله نو دی الله ذکر ابتدا لري لپاره چې الله محبت حاصل شي او کله چې الله تعالی محبت حاصل شي بیا دی الله د ذکر او د یاد نه سوا څه ته قرار نه راځي لاول کې ذکر سبب د محبت لپاره خو چې محبت حاصل شي بیا د محبت سبب د الله د ذکر لپاره مشکلات خبره کنه راځي نو دا ذکر هم د شي ذکر چې سړو زبان او دماغ دا یو شان تلي دا غو په منځ کې اتحاد کله کله کې یو نیم خیال بغیر اراده او قصد راځي هغه فرق نه کوي ولیکن د الله جل جلاله د محبت ته حصول لپاره ډیر نهایت او ضروری چې دا ډیره مجربه تجربه والا خبره ده اهل الله او صحبت دی الله والو سره کې نستل صحبت هم د سینه خط طویل صحبت د هر زمانه په اعتبار باندې ټول د اوسواله او کمواله بدلی کړه د اهل الله او طویل صحبت ته څنګه چې ځلې د پیر په ورځ باندې راغلی موږ هیڅ ما اهل الله نه خدای ګناګار خدا اهل الله په شان چل کو خدای دې چې هغه جمعه کې موږ نه حساب نو او د یو مرشد کامل سره اصلاحي تعلق قائمول هغه سره کتای صحیح تعلق قائم وي هغه چون کې د الله سره محبت وي د محبت په دلار باندې تلې دا غیره محبت په یو ذات هغه ته هم نه خود به خود ورسته هم عاشق شي میان عاشق او معشوق رمزي چې کلام الكاتبین را هم خبر نیست دا ول معشوق او عاشق منځ کې اورمز یو اشاره کلام الكاتبین هم څه خبر نیست ته په زړه کې الله یادې د الله تذکره وکې زړه به د الله په ذکر د الله په محبت او معرفت باندې آباد وي ملائکه تم پته نه لګي زمونږ حضرت مفتی صاحب مفتی شیخ الاسلام والمسلمین سراج السالکین حضرت العارفین حضرت مفتی صاحب محمد فرید رحمه الله زمونږ حضرت اقدس هغه به فرمایي چې کله طالب په لطائف باندې ذکر کوي په دې ذکر باندې کرام الکاتبین ته پته نشته هغه نه پوهیږي ورباندې دا د بنده د دې ذاکر او د دې مسکول الله منځ کې اوراد ته مشکل خبره البته د دې ذکر په دې بدن کې یو خوشبو وي حضرت فرمایي خاله خوشبو محسوسي بیا کرام الکاتبین ته پته ولګي ذکر کې لګیا نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته هغه خپل محبت کامل محبت را تراکي خپل غني مهنت او کوشش هم اوایي فخر دعوان الحمد لله رب العالمين